د مخکنه تقسیم د حدیث شورو په اعتبار د صحت او د ضعف سره دا ویل شوی چې په دې اعتبار سره د حدیث درې قسمونه دي حدیث صحیح حسن او ضعیف بیا مبحث د حدیث صحیح دا غي لغوي او اصطلاحي تعریف د هغې په منځ کې مناسبت، د هغې محترزات او اهم مسائل مفصل بیان شوي وو، د هغې وضاحت او شرح شوې وه. دویم مبحث د الحدیث الحسن دا د مصطلح د دې مباحثونه په غګرانو مباحثو کې دی د مباحث شایکونه دی او د دې د ګرانوالي اهل علم دوه سبب او دوه وجې ذکر کړي یو دا چې دا لفظ او دا اصطلاح د حسن د متقدمین او ائمه په منځ کې قلیل الاستعمال و کثرت سره دا اصطلاح نه استعمالې ده دویم دا حسن چې ده متردد دی بین الصحیح والضعیف نو کله ناکله د یو ناقد اجتهاد په دې کې مختلف کیږي کله حدیث لا حسن وای کله ورله ضعیف وای د دې وجنه امام زهبي رحمت الله علیه په الموقظه کې وای زه وای د دین نه امید یم فکم من حدیث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن او ضعيف او صحيح وې ډېر داسې احادیث دي چې پاغه کې حفاظ او اهل فن متردد دي چې آیا دا حدیث حسن دی که ضعیف دی که صحیح دی ولو انفک عن ذلك لصح باتفاق وای دا حق خبره ده ځکه حدیث حسن و یو امام او حافظ دی له ضعیف وي هغه مرتبه د سیله نه رسي نو په دې اعتبار سره په دې کې ضعف نه ځکه دا حسن چې دی دا د ضعف نه جدا کیږي نه که چرته د ضعف نه دا حسن جدا شنو بیا خو ورله صحیح ویل شي حاصل د امام زهبي رحمت الله علیه د کلام دا دی چې دا حدیث حسن د صحیح او د ضعیف په منځ کې متردد دی نو د نقادو د اهل فن کله په دې کې اختلاف راځي کله ورله صحیح وي کله ورله ضعیف وي صحیح نه کله ورله حسن وي کله ورله ضعیف وي په دې موضوع د حسن باندې دکتور خالد الدریس د دکتورا رساله لیکلې ده په پنځه جلده کې ډېر بهترین کتاب دی په دې مبحث او فن کې دا غي نوم د الحديث الحسن لذاته ولغيره د دې د نشئی او د ابتدا تاریخ ذکر کړی دا ذکر کړی چې آیا متقدمینو دا لفظ د حسن استعمال کړی کنه او په کومه معنا باندې استعمال کړی په معنا لغوي که په اصطلاحي د دې چې څومره مسائل دي هغه په دغه رساله کې مفصل ذکر کړي د دې امثله او مثالونه دویمه مسله په دې ځای کې دا پیجندل پکار دي چې آیا متقدمین او اهل علمو دا اصطلاح او لفظ د حسن استعمال کړه کنه نو استقصا تتبع او تالاش چې وکي په کلام د متقدمینو کې دا لفظ د حسن موجودیږي موندې شي خدا لفظ د حسن کله په معنا اصطلاحي باندې غیر وړه نو کله په معنا د صحیح سره استعمال شوی او کله د ضعیف حدیث د فار لفظ د حسن استعمال شوی ابراهیم نخعی رحمت الله علیه چې د 95 هجری کې وفات ده د د په کلام کې موجود دي چې دا اصطلاح او دا لفظ ذکر کړي ده به فرمایل کانو اذا اجتمعوا کرهو ان یخرج الرجل حسان حدیثه محدثین چې به کله راجمه شول نو دا خبره به بده ګڼله چې یو سړی د خپل احادیث حسان را بار کی مراد د ضعیف روایات دي د دینه شعبه ابن الحجاج چې د امیر المؤمنین فی الحديث وای ایک سو ساټ هجرۍ کې وفات دی د ده نه تپوس شوی و ما لک لا تحدث عن عبدالله ابن ابي سليمان العرزمي د فلاني راوي نه تول حدیث نه بیانې نو دوی من حسنها فررتو دا غي د حسن نه ما تیخته کړي نو دم د ضعیف په معنا باندې دا لفظ د حسن استعمال کړي ځکه عبد الله ابن ابي سليمان د بارک اهل علم وي چې صدوق له اوهام امام شافعی رحمت الله علیه چې په 204 هجری کې وفات ده حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما کم کې چې دا ذکر راغله چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم وی کتلو چې کور د پاسه او د سماتولو او د سماته کولو نو بیت المقدس طرف له مخ کړو او خانه کعبه طرف له شا وه نو امام شافعي رحمت الله علیه دغه حدیث باره کې وایي چې دا حسن دی الان کې هغه د متفق علی حدیث دی صحیح روایت دی نو صحیح حدیث باندې امام شافعي رحمت الله علیه اطلاق د حسن کړي د امام بخاری استاد امام العلل علی ابن المدینی رحمه الله چې 234 هجری کې وفات ده هغه دا اصطلاح په کثرت سره ذکر کړي په خپل دوو کتابونو کې المسند او العلل ډیرو احادیث باندې دا حکم لګول چې دا حسن دی دا صحیح دی نو داغه په کلام کې دا اصطلاح ډیره موجودیږي دارنګ محمد ابن عبد الله ابن نمیر چې مشهور محدث او امام دی 234 هجری کې وفات دی د محمد ابن اسحاق بارکه ویلي دي چې حسن الحديث صدوق نو دراوی بارکه لفظ د حسن الحديث استعمال کړي دارنګ امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه المتوفى 241 د شهر ابن حوشب بارکه ویلي دي چې روا عن اسماء بنت يزيد احاديث حسان د شهر ابن حوشب د اسماء بنت يزيد نه احاديث حسان روایت کول د محمد ابن اسحاق بارکیم ویلی دي چې حسن الحديث دارنګ حدیث د ام حبیبه رضی الله عنها چې پاغي کې دارا غلی من مس فرجه فليتوضا چا چې خپله شرمګاه مسح که لاس يې ورسره ولګولو دی دې اودس وکړي امام احمد دې حديث باندې حکم لګولی هو حديث حسن دارنګ تپوس تنه شو دا غا حدیث مبارکه چې په مس الذکر سره په اغي باندې نقض العذور راځي نو جواب ورکړو اصح ما فيها حديث ام حبيبه دارنګه د بصره بنت صفوان رضی الله عنها د حدیث باره کې د تپوس شو نو غي باره کې ویلي صحیح دی امام بخاری المتوفا 256 دم د شهر ابن حوشب باره کې ویلي چې حسن الحديث دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه د ابو بکر رضی الله عنه رضی الله عنه د حدیث باره کې ویلي کوم چې د توقیت المسح علی الخفین باره کې راغلی چې حدیث ابي بکر حسن الان کې پاغي کې مهاجر ابن مخلد یو راوی دی چې اهل علم ائمه د دې فن پاغه باندې کلام کړي او هيب دا غبره کې وای چې کان غیر حافظ ابن معین رحمت الله علیه ورله صالح وای او ابو حاتم دا غبره کې وای چې لین الحديث یكتب حدیثه ابن حجر صاحب د هغه ترجمه کې دا تلخیص او ملخص ذکر کوي چې مقبول نو سند کې دا سراوی موجود دی او داغه په حدیث باندې امام بخاری حکم د حسن لګی دارنګ حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې لعن المحلل والمحلل له نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویل سوک چې حلاله کوي او چا د پاره حلاله کې دی شي امام بخاری د دې باره کې وایي چې حدیث حسن آل دا چې د دې په اسناد کې عثمان الاخنسی او راوی راغله چې دا غبارک اهل علم وی صدوق له اوهام او حدیث د انس رضی الله عنه چې ان الله لا یؤید الدین بالرجل الفاجر امام بخاری وایي هو حدیث حسن الان کې د هغې په سند کې مالک ابن دینار او ابو خزیمه صدوق راغلي بهرحال نور هم ډېر مثالونه دي یعقوب ابن شیبه رحمت الله علیه المتوفا 262 دم په خپل مسند کې دا اصطلاح ډېره استعمال کړي چې حسن صحیح ابن حجر رحمت الله علیه په کتاب النکت کې چې کله دا اطلاقات د اهل علم ذکر کی نو دا غي نرستو بیا دا وایي چې دغه ائمه په دې حسن باندې معنا اصطلاحي حمل کړي دا په معنا اصطلاحي باندې استعمال کړي او بعض اهل علم لغوي معنا اغستي او اصطلاحي معنا باندې نه دي استعمال کړي حاصل دا دی چې لفظ د حسن د متقدمینو په کلام کې موجود دی کله په دې مراد حدیث صحیح وي لکه امام شافعي رحمت الله علیه د متفق علیه د صحیح روایت باره کې ویلي دي چې دا حسن دی دارنګ امام احمد رحمت الله علیه کله په یو حدیث باندې حکم د صحیح لګولې کله د حسن دارنګه کله اهل علم په ضعیف باندې حکم د حسن لګولې نو په کلام د اهل علم او ائمه متقدمینو کې چې حسن ذکر شي اب په اصطلاحي معنا باندې نشي حمل کوله تر دې چې د هغه امام اصطلاح معلومه نکړي شي او د حدیث سند ټول طرق را جمع نکړي شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې ذکر کړی دی چې د متقدمینو په نیز باندې حدیث حسن دا په ضعیف کې داخل دی او دا ویلي چې د امام ترمذی رحمت الله علیه نمخ کې کوم ائمه او اصحاب الحديث تیر شوی دي نو دا تقسیم ثلاثی دا غینه معروف او معلوم نه دی چې د حدیث تقسیم به په اعتبار د صحت او د ضعف سره درې قسمونو لکولو صحیح حسن او ضعیف بلکې دا غي ثنایی تقسیم یا صحیح یا ضعیف خو بیا ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي چې ضعیف د متقدمینو په نیز باندې دوه قسمه و یو هغه ضعیف چې هغه صالح للعمل عمل پاغي باندې ممتنع نه نو دا وایي چې امام ترمذی رحمت الله علیه کوم حسن ذکر کړي نو دین مراد هغه حسن لغیره او دویم هغه ضعیفو چې په هغه باندې عمل پرې خودل واجب او ضروری وو نو دا غ ضعف شدید دی نو د ضعیف هغه تقسیم کوي دوه قسمونو لا یو هغه چې قابل د عمل وي نو دا وي په مرتبه د حسن کې وو او بل هغه ضعیف چې قابل د عمل نوي عمل پاغي باندې ممنوع وي خو محققین او اهل علم اهل الفن د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا تقسیم خوښ کړی نه دی محققین اهل علم دا وایي که د شیخ الاسلام ابن تیمیه مراد دا وي چې د متقدمینو په نیز باندې ثنایی تقسیم صحیح او ضعیف حسن بم ای په ضعیف کې داخل غنلو او د حسن نه مراد حسن لذاته وي نو دا خبره نه ده معتبر دا مسلم خبره نه ده او که د حسن نه مراد حسن لغیره وي نو پاغي کې خوشک نشته چې داغه په افراد او احاد کې ضعف موجود وي خو مجموعه طرق چې راجمه کې نو دا غین حدیث له تقویت ملاویږي او مرتبه حسن لرسي مصنف رحمت الله علیه مو یقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الامر هر کله چې دا نوع د حسن د صحیح او د ضعیف په منځ کې درمیانه وه خو د کتونکي په نظر کې په نفس الامر او واقع کې نه عصر التعبیر عنه نو د دین تعبیر ګران شو وضبطه على كثير من اهل هذه الصناعه د دین تعبیر او د دې لپاره یو ضابط او قاعده ذکر کول ګران شول په اهل الصناعه او په اهل الفن باندې وذلك لانه امر نسبي ځکه دا یو نسبی امر دی بل له نسبت کیږي شیء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه دا سی یو شی د چې یو امام او د حافظ په ذهن کې خدشه راولي نو کله کله داغه عبارت د دین قاصر وي چې په دې حدیث باندې د څه حکم ولګي ولذلك كان في تحرير معناه اضطراب كما قال الحافظان ابن دقيق العيد والذهبي د دې وجنا د دې د معنا په تحریر او لیکلو کې او د دې لپاره د یو ضابط او قانون ذکر کولو کې اضطراب دی لکه حافظ ابن دقیق العید او ذهبی ذکر کړي لكن قال الحافظ ابن حجر ولكن الحق ان من خاض بحار هذا الفن سهل ذلك عليه حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی حق او د انصاف خبره دا ده څوک چې د فن هغه سمندر لوردن نشي نو بیا ورله اسانيږي هغه بیا دا تمیز کول شي چې دا حدیث صحیح دی او دا حسن دی دا حدیث حسن دی او دا حدیث ضعیف دی او څوک چې سرسری په دې فن باندې تیریږي نو هغه دا فرق او دا معرفت ګران وي قلت ولقد كان الحافظ ابن الصلاح ممن خاض غمار هذه اللجة مصنف رحمت الله عليه وي زوام چې حافظ ابن صلاح رحمت الله عليه ورننوته او د دې فن هغه ډوبونکو جورو اوبو له د دې فن چې کوم هغه جوري او ډوبونکي اوبه دي نو ابن الصلاح رحمت الله علیه اغیله ورکو شوی او پاغي کې غوپی والی وي حتی انکشفت له حقیقته تر دې چې د دې مبحث د حسن حقیقت ورله سرګن شوی وتوصل الى ان الحسن ليس قسما واحدا تدخل تحته كل الحسان او دې نتیجې له ابن صلاح صاحب رسیدلی و چې د دې حسن د پاره یو قسم نه دی چې دا غیلان د ټول حسان حدیث را جمع شي بل هو علی قسمین اثنین بلکې دا حسن په دوه قسمه باندې نه حسن لذاته ولغيره چې یو حسن لذاته دی او دویم لغيره ومن اراد ان يجمع بينهما في حد واحد فقد جانب الصواب او چا کوی دا اراده وکا چې دا دواړه د په یو تعریف کې راجمع کی دا سه تعریف دیو کی چې پاغه کې حدیث حسن لذاته او دارنګ حدیث حسن لغیره راجم شي نو د ثواب نه اړخ کړه د خطا شوه دی داسې تعریف نه شې کولی چې دا دواړه دې پکې راشي بلکې هر یو ځان ځان له تعریف دی جدا قسم دی فقال رحمه الله نو ابن صلاح رحمت الله علیه په خپل کتاب معرفت علوم الحديث چې مشهور دی په مقدمه سراغي کې ویلي دي قد امعنت النظر في ذلك والبحث ما ډېر بحث وکړو او ډېر جوور نظر مې وکړو جامعا بین اطراف کلامهم داسې حالت کې چې ما کوشش کولو چې د اهل اهل علم او د اهل فن کلام دی راجمع کم ملاحظا مواقع استعمالهم او دا رعایت او لحاظ میکولو چې دی اهل علم په کوم کوم ځایونو کې دا حسن استعمال کړی دی فتنقح لي او بعضې نسخو د مقدمې کې راغلي فتفتح لي نو مال دا خبره سرګند او واضحه شوه واتضح ان الحديث الحسن قسمان چې حدیث حسن په دوه قسمه ده ثم فصل في بيان معناهما بشيء من التطويل في العباره بیا ابن صلاح تفصیل کړي د دې دواړو معانی ذکر کړي دي او عبارت کې لږ وګدواله کړي ده حاصل دا دی چې ابن صلاح رحمت الله علیه چې کله د اهل علم په کلام کې نظر وکړو تعریفات د علمایو وکتل چې د حسن څه تعریفونه کړي دي نو په دغه تعریفونو کې غلط تعریف جامع مانع سرګن نشو خدا ورله دا غي د مجموعه کلام نه سرګند شو چې د حدیث حسن دوه قسم دي لذاته ولغیره نو بیا د هغې قسمونه ذکر کړل او تعریف ذکر نکو وقال في نهايه كلامه ابن صلاح بیا د خپل کلام په انتها کې دا ویلي فهذا الذي ذكرناه جامع لما تفرق في كلام من بلغنا كلامه في ذلك وې دا موږ چې ذکر کړل نو دا جامع کلام دی د اهل علمو هغه مختلف کلام چې موږ له کوم را رسېدلی ځای په ځای متفرق کلام چې د هغوی موجود نو د هغې خلاصه او لب لباب دا دی وقد وافقه على هذا التقسيم الحافظ ابن حجر وعرف كل من هذين القسمين بتعريف مختصر ابن حجر رحمت الله علیه مور سره په دې تقسیم باندې موافقت کړی دی ابن صلاح صاحب زم ستا مرګرم په دې کې چې د حسن تقسیم د دوو قسمونو لکړی لذاته او لغیره له او بیا حافظ ابن حجر د دې دواړو قسمونو مختصر تعریف کړي نو فرمایلی دي فاما الحسن لذاته فهو ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ حدیث حسن لذاته اغیله وی چې دا غي راوی عادل وي خداغه په ضبط کې لک تخفیف او کموالی سند د متصل وي علت خفیه قادحه پکینی شذوذ پکینی ومحصله حاصل د تعریف دا دی چې انه هو والصحيح سواء چې دا حدیث حسن او صحیح برابر دی الا فی نسبت الضبط مگر په هغه نسبت د ضبط کې چې د صحیح په تعریف کې ویل شوی چې هغه به تام مضبط وي او د حسن په تعریف کې و چې د خفیف الضبط وي دا کوم الفاظ چې مصنف د تعریف ذکر کړ بعینه دا الفاظ د ابن حجر رحمت الله علیه نه دي داغه چې کوم کلام دی په نخبه الفکر او نزهه النظر کې نو دا عبارت دا غینه مستفاد دی نو د صحیح او د حسن لذاته فرق دا شو چې د صحیح راوی به عدل وي تمام الضبط به وي او د حسن راوی به عدل وي خو ضبط کې به تخفیف وي د ضبط تقسیم او تعریف مخکې شوی و پاغي کې دا شرط نشته چې دی به دغه اوچته او پورته مرتبه له رسیدلې وان كان ليس عريا عن الضبط في الجمله في الجمله به د ضبط نه خالی نه وي چې بالکل دکې ضبط نشته ضبط به وي خو خفيف به ليخرج عن كونه مغفلا د دې لپاره چې وزي د دینه چې مغفل وي مغفل چاله وي شدید الغفله او مخکې تعریف شو شدید الغفله غسو کی چې دا غسر دا وی خوالنی چې دی خطا او صواب وپېژني. حدیث دې ورله پېش کړو، نو په هغې کې چې د خطا او د صواب تمیز کولی شي، دی مغفل نه دی او که نه دا تمیز نه شي کولی، دی بیا مغفل دی. وعن کونه کثیر الخطا او چې د دې نه وځي چې کثیر الخطا دی. کثیر الخطا به هم ني، شدید الغفله به هم ني، فاحش الغلط به هم ني. ضبط به پکې وي، خو په هغې کې به لږ خفت وي، چې د صحیح د مرتبې نه لاندې شي. دا تعریف شو د ابن حجر رحمت الله علیه دین مخکې ډومبنه تعریف د حسن چې کړه هغه امام خطابی رحمت الله علیه په معالم السنن کې کړه هغه وایي چې د حدیث حسن تعریف دا د ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار اکثر الحديث حدیث حسن اغیله وایي چې داغه مخرج دا معروف وي او د هغې رجال مشهور وي د اکثرو احادیثو مدار په دې باندې دی خو د ده په دې تعریف باندې انتقادات او مواخذات دي چې په دې تعریف کې د اجمال او ابهام دی دا تعریف د جامع نه د خپل افراد لرا مانع نه دی د دخول د غیر نه صحیح و غیرم پکې داخل شول ځکه د صحیح مخرج معلوم وي دا غي پر رجالو کوم شهرت وي او مدار د اکثر احادیث په دې باندې نه ده بلکې ډېر احادیث صحیح دي چې په هغه باندې مدار د احکام ده دویم نمبر تعریف امام ترمذی رحمت الله علیه د حسن داسې کوي چې الله يكون في اسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه چې د دې په سند کې به متهم بالکذب نه وي متهم بالکذب محدثین هغه چاله وي چې هغه خبره اترې کوي او پاغي کې دروغ وي خو په احادیثو کې داغه نه دروغ ثابت ني کدا ثابت شو چې په احادیثو کې هم دروغ ویلي نو هغه بیا متهم بالکذب نه وي هغه کذاب وي چې دا غټ دروغجن دی دارنګ امام ترمذی وایي چې حدیث حسن اغیله وایي چې پاغي کې به شذوز ني و يروى من غیر وجه په ډیرو اسانید او طرق سره براغلی نو په حدیث حسن کې غدري شرطونه لګي اسناد کې به متهم بالکذب ني په متن کې به شذوز ني او په غنو اسانید براغلی د امام ترمذی رحمت الله علیه په دې تعریف باندې اعتراض دا چې دا جامع نه ده ځکه دا د حسن دواړو نوع لنه ده شامل بلکې دا خاص ته د حسن لغیره پوري او بل دا چې په دې کې صحیح داخليږي ځکه دا غي په اسناد کې هغه سوق چې متهم بالکذب نه وي او پاغي کې شذوذ نه دریم تعریف د دې ابن جوزی رحمت الله علیه کړه او وایي چې حدیث حسن الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل چې پاغي کې معمولی غونته ضعف وي چې دا غضعف احتمال لرل شي نو د ابن جوزی رحمت الله علیه په دې تعریف باندې دا اعتراض دی دا انتقاد او مؤاخذه ده چې تا داسې ضابط نه ذکر کړ چې پاغي سره د انضباط د دې راشي چې دا قدر محتمل به څومره وي چې ته وایې چې ضعف قریب محتمل چې دا هغه به داسې مختصر غونتې ضعف وي چې د هغې احتمال به لرلی شي نو د دې احتمال لپاره ضابط ذکر کا چې مونږ قدر محتمل د غیر محتمل نه پیژنو بل په دې تعریف کې د اجمال او ابهام دی دواړو قسمونو له شامل نه دی نو ابن صلاح رحمت الله علیه چې کله دې تعریفونو لو قتل چې په دې کې جامعیت مانعیت نشته په دې کې اجمال او ابهام دی نو هغه تعریف د حسن نه کو دوه نوعې ذکر کې او د هرې نوعې ځان له مستقل تعریف کو نو داغه پسې حافظ ابن حجر رحمت الله علیه داغه په طریقه روان شو د حدیث حسن لذاته ځان له تعریف کو د لغیره ځان له د حسن لذاته تعریف مو واوریدو چې ټول شرطونه د صحیح په کې موجود وي علاوه د ضبط نه چې د صحیح په هغې کې شرط دا دی چې راوي به یې تمام الضبط واله وي او په دې کې شرط دا دی چې خفیف الضبط به وي مثال به څنګه وي من امثلته ما اخرجه الترمذي في سننه چې امام ترمذي په خپل سنن کې ذکر کړي په خپل سند عن قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري أنه قال سمعت أبي بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف چې نبی عليه الصلاه والسلام فرمایلی جنت دروازه د تورو د غسور لاندې دي وي ورجال الاسناد ثقات كلهم غیر جعفر ابن سلیمان فصدوق د دې حدیث د اسناد رجال ټول ثقات دي ثقه معنا دا چې د ضبط په اعلی مرتبه کې دي علاوه د جعفر ابن سليمان نه چې د پکې صدوق راغلي خفيف الضبط ته صدوق چاله وي چې د ثقه نه مرتبه کې لاندې وي خفيف الضبط وي نو د دې وجنه دا حدیث حسن لذاته شو واما الحسن لغيره ابن حجر رحمت الله عليه وي حسن لغيره فهو ما كان حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور اذا تعددت طرقه حسن لغیره هغه حدیث لوي چې پاغه کې دا حسن او خایس د اعتزاد او د متابع د وجه نه راغلي اعتزاد معنا د قوت یو شی قوي کول لکه حدیث د مستور مستور له مجهول الحال موي مجهول الحال اگر راوی لوي چې داغه نه دوه راویانو یا د دوو نه سیوا اخس کړی وي خود د توثیق یو معتبر عالم نوی کړی یو معتبر امام نی کړی من روا عنه اثنان فاکثر ولم يوثق من معتبر لکه حدیث د مستور شو اذا تعددت طرقه کله چې داغي مختلف اسانید راشي یا تعریف داسې دی چې الخبر المتوقف عن قبوله حسن لغیره هغه حدیث له وي هغه خبر له وي چې د هغې د قبول نه توقف وي که روایت المستور ونحوه اذا توبع بمثله او اقوى منه لکه روایت د مستور د مجهول الحال شو یا د په شانته چې مرتبه کې وي خفیف الضبط وي پاغه کې کلام یسیر وي کله چې د متابعت شي د په مثل یا د نه قوي د دې مطلب دا دی چې کم د د لپاره متابع راځي د د لپاره د د روایت د لپاره کم جابر دی نو هغه به د دې مجبور غونتی وي په ضعف کې یا به د دنه قوي وي که د دنه کمزوري نو بیا په ورله تقویت نه ملاویږي لکه رستو به دې وضاحت راشي دا تعریفونه د ابن حجر رحمت الله علیه د کلام نه مستفاد دي بعینه په دې الفاظ سره غ تعبیر نه کړی مثال د حدیث حسن لغیره بسنګي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق د انصار صحابه سره محبت کول ایمان دی او دای سره بغض دشمنی کول دا د نفاق علامه ده هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد عن حسن بن موسى وأخرجه موسى بن نصر المروزي من طريق موسى بن إسماعيل دا حديث إمام أحمد دا حسن بن موسى نه او امام مروزی د موسی بن اسماعیل په سند نقل کړي کلاهما دا دواړه وای موسى بن إسماعيل أو حسن بن موسى دواروي عن حماد بن سلمة عن أفلح الأنصاري عن أبي سعيد به خوي وإسناده ضعيف ددي حديث سند ضعيف ده فحماد بن سلمة لم يدرك أفلح الأنصاري حماد بن سلمة د أفلح الأنصاري چې هو مولا ابي ايوب الانصاري چې دا مولا او د ابو ايوب انصاري د اغنه سماع نه د ثابت لم يدرك معنا دا د اغه نه د مونږ یعنی د اغنه احادیث نه دی اوریدلی نو راوی چې د خپل استاد نه اوریدل نه وی کړي راوی او د چانه چې روایت کوي چې د اغنه سماع نه وی ثابت نو دی لمنقطع وی فالاسناد منقطع نو دا سند منقطع دی او شاهد دی لوي چې اومدغه حدیث دا متن د بل صحابي نه راغلی صحابي مختلف وي که صحابي یو وي نو غیله متابع وي که صحابي کې اختلاف راغی بیا ورله شاهد وي خو چې مقصد او متن د حدیث یو وي بیا به ذکر کورستو د متابع دوه قسمونه دي یو له متابعت تامه وي بل قاصره دې ځای نه مصنف رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کوي چې د حسن لغیره سره داغه تعلق ده هغه دا چې مخکې ذکر شول چې حدیث ضعیف چې باغې کې ضعف یسیر وي چې په متعدد او مختلفو طرق او اسانید سره راشي نو دا د حسن لغیره مرتبه لرسي نو دا بیانې چې کم ضعف چې په هغې کې دا ضعف او کمزوروالی یسیر او کم وي الذي يحتمل فيه الصواب والخطا چې په هغې کې احتمال د صواب او د خطا وي دا احتمال وي چې دا راوي به خطا شوی دا احتمال وي چې به حق لره رسیدلی مع کون راویه من اهل العداله سره د دینه چې په دې راوي کې به عدالت موجود وي مخکې د عدالت او د عدل وضاحت شو که حدیث المستور لکه حدیث د مستور شو مستور مجهول الحال لوي چې داغه نه دوو راویانو یا د دوو نه سیوا اخس کړي خو توثیق یو معتبر امام نی کړي د دې مستور مجهول الحال سره ملحق مجهول العين هم د خود تابعین نه ځکه اهل علم ذکر کړي جهالت په طبقې د کبار التابعین او د اوسات التابعین کې په دې کې اهل علم تسامح او تساهل کوي لکه امام زهبي او امام ابن کثیر رحمهم الله دا قاعده ذکر کړي چې کله جهالت راشي په دې دوو طبقو د تابعینو کې د تابعینو درې طبقات دی یو لکبار وي دویم له اوسات دریم له صغار نو کبارو او د اوساتو طبقه کې چې کله جهالت راغلی په تابعینو کې نو د دې روایت لم بعض ائمه بعض اهل علم حسن وای خو په دې شرط باندې چې کله دا د مخالفت الاصول او درکاکت الالفاظ نه خالی وي دا حدیث او روایت داسې نه وي چې په هغه کې د شریعت د اصول مخالفت راغلی یا په دې کې داسې رقیق الفاظ ني چې داغه نسبت د نبی صلی الله علیه وسلم لنه کیږي نو د مستور سره ملحق مجهول العين هم د خود طبقې د کبار او د اوسات التابعین نه که حدیث المستور و سیئ الحفظ دارنګ سیئ الحفظ چې مخکې د وضاحت شو والموصوف بالغلط والخطا او سوک چې په دې باندې موصوف چې د غلطيږي خطای ته ناراضي وحديث المختلط بعد اختلاطه حدیث د مختلط پس د اختلاط نه مختلط دی لوي چې یو انسان د بیماری شکار شي د بیماری د وجنه حافظه کمزوري شي نو په دې کې بیا قاعده اهل علم دا ذکر کوي چې چا ته بعد الاختلاط روایت کړی دی نو هغه به قبول وي او کوم راویان چې ته قبل الاختلاط چا چې ته بعد الاختلاط روایت کړی نو هغه مردود وي او قبل الاختلاط چې ته څوک روایت کوي هغه قبول وي لك حديث المختلط بعد اختلاته والمدلس اذا عنعنا مدلس راوي د تدلیس وضاحت تعریف دا برست راشي کله چې دی په عن سره روایت نقل کی نو په هغې کې دا احتمال شته چې د استاد نه به اوریدلی وما فی اسناده انقطاع او هغه چې په سند کې انقطاع وي کل ذلك يقبل التقویه دا ټول چې کوم مخکې ذکر شول مستور سیء الحفظ موصوف بالغلط والخطا هغه به د ده په مرتبه کې وي یا د ده نه به قوي وي لکه مخکې د حافظ ابن حجر رحمت الله علیه عبارت ذکر شو اذا توبع بمثله او اقوا منه چې دا متابع د دغونتی وي دا نه چې په ضعف کې د دنه کمزور دی یا د دنه قوي وي نو ال بدای حاصل دا دی چې دا جابر به د مجبور غونتی وي یا د دنه به قوي وي کدا جابر د مجبور نه کم وي په مرتبه کې نو بیا تقویت په دی ورلنه حاصلېږي اما ما كان شديد الضعف د کوم حدیث په اسناد کې چې سخت ضعف وي شدید الضعف څه شي لوي چې هغه په سبب د طعن فی عدالت الراوی راغلی یا راوی فاحش الغلط وي لکه د دې مثال بسې د شدید الضعف حدیث شاس شو دی نه بل شي له تقویت ورکول شي نه په خپله قوت قبلوي کما انه لا یقوي غیره لکه څنګه چې دی بل له تقویت نشي ورکولی دا مخکې چې کوم څه ذکر شول د دې ملخص او خلاصه دا ده چې ضعف یسیر د دې انجبار په تعدد الطرق والاسانید سره راځي دا مذهب د جمهور اهل علم دی ابن حزم رحمت الله علیه په دې مسله کې شذوذ کړي نو هغه وایي ولو بلغت طرق الضعيف ألفا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفا وې دی او حدیث طرق ک 1000 لمو رسینو په دې سره تقویت ناراضي او ضعیف کړي وي ضعیف سره یو ځای کو نو په دکې نورم ضعف او کمزورواله راځي دا د ابن حزم رحمت الله علینا امام زرکشي رحمت الله علیه په النکت کې نقل کړي او بیا په د باندې رد کړ چې د دا کلام مردود دی نو ضعف یسیر چې په متعدد طرق سره راشي نو هغه په مرتبه د حسن لغیره کې وي قال الحافظ ابن الصلاح ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه وي هر ضعف چې په حدیث کې راغله نو دا په دې نه زایل کیږي چې د په نورو اسانید سره راشي بل ذلک يتفاوت په نفس الامر کې دا راوي صدوق دی، رښتینی دی، دیانتدار دی، عدالت پکې دی، خو حافظه یې کمزورې ده، نو د هغې د وجې نه حدیث کې ترې خطا راغلې، فاذا رأینا ما رواه قد جاء من وجه آخر، د ده روایت چې مونږ وکتو چې په بل سند سره هم راغلی، عرفنا انه مما قد حفظه، نو مونږ له دا پته ولګېده، پوه شو، چې دی په دې روایت کې غلط شوی او خطا شوی نه دی، بلکې دا د هغه روایاتو نه دی چې ده یاد کړی دی. ولم يختل فيه ضبطه له او په دې روايت کې د ده ضبط او حافظه خرابه شوې نه ده وکذلک اذا كان ضعفه من حيث الارسال دارنګ د یو حدیث ضعف د ارسال د وجنه راغلی د انقطاع د وجنه زال بنحو ذلك نو اغم په دې باندې زائل کیږي چې په بل سند راشي کما فی المرسل الذي يرسله امام حافظ لك اغه مرسل چې یو امام حافظ د اغه ارسال کی اذ فيه ضعف قليل په دې کې لغونته ضعف دی يزول بروايته من وجه آخر په بل سند باندې چې راشي نو دا ضعف بیا زائل کیږي ختميږي لکه رستو به په مرسل کې راشي چې مرسل په کوم اوقاتو کې د تقویت قبلی ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك ابن صلاح سيبوي ويو قسم ضعف اغه ده چې هغه په دې مختلفو اسانيدو سره نه زايل کيږي لقوة الضعف ځکه دا ضعف قوي وي وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته ته چې ورله دا کم جابر ذکر کې نو دا داغه د جبر او د مقابلې نه کمزورې وي په دکې دا حیثیت نه وي په دې متابع کې چې هغه د ځان سره راپورته کی نظری سبق که دی ووی نو د دینه نه معلومیږي تر کومې چې ته تطبیقي عمل لنی ورکو شوی چې د ائمه او اقوال ګوري د دې هغه طرق او اسانید ګوري چې په کم ترتیب سره دی تقویت قبلی او په کم ترتیب سره نه قبلی نو کله چې دا تطبیقي عمل ته شروع کې او دا غي تدریب کې نو طالب وي بیا د دې اندازه لګي وقال النووي اذا روي الحديث من وجوه ضعيفه لا يلزم ان يحصل من مجموعها حسن امام نووي وایي چې کله یو حدیث په ډیرو سندونو راشي ضعیف سره د دین دا نه لازمیږي چې په مجموع طرق سره به دا حسن وي بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الامين دا به د حسن مرتبه له الرسي چې دا ضعف د راوی صدوق امین د حافظي د حافظي د ضعف د وجې نه راغلی چې حافظه کمزورې ده زال بمجيئه من وجه آخر نو دا زائل کیږي چې په بل سند باندې راشي وصار حسنا او د حسن په مرتبه کې ګرځي وکذا اذا كان ضعفها لارسال زال بمجيئه من وجه آخر دارنګ کله چې د دې ضعف د ارسال د وجې نه ارسال معنی انقطاع نو دا چې په بل سند باندې راشي نو د غزو عفله تقویت ملاویږي واما الضعف لفسق الراوي که ضعف د دې وجې نه چې راوي فاسق دی داغه په عدالت کې طعن دی او کذبه یا داغه د دروغ دروغ د وجې نه فلا يؤثر فيه موافقه غير موافقه غيره نو بیا د بل چا موافقه دي کې څه تاثیر نه کوي کبل څوک د سره موافق شوی می روایت له تقویت نه ملاویږي د حسن مرتبه لنه رسی وضابط هذا الجابر كما قال الحافظ ابن حجر او ضابط د دې جابر بسې د دې قانون بسې لکه څنګه چې حافظ ابن حجر ذکر کړی مخکې هم ویل شول چې په دې جابر کې دا ضروری دی په دې تابع کې چې دا به د مجبور غونتی وي یا به د دین اقوا وي ابن حجر سيبوي انه يرجع الى الاحتمال في طرفي القبول والرد د دې رجوع به کېږي چې دا احتمال پکې وي چې دا حدیث مقبول نه که مردود دی فحيث يستوي الاحتمال فيهما کله چې دا احتمال په دې کې برابر وي فهو الذي يصلح لان ينجبر نو دکې بیا دا صلاحیت شته چې د انجبار د راشي په بل سند سره وحيث يقوى جانب الرد او کنا جانب د رد پکې قوي وي په دې کې د شک چې دا حدیث مردود دی که مقبول دی خو رجحان د دې طرف لوي او دا خبره قوي چې نه دا حدیث مردود دی فهو الذي لا ينجبر نو د داسې حدیث چې په هغې کې جانب د رد قوي وي د هغه انجبار په بل طریق سره نه راځي مما سبق يتبين أن الضعيف الذي يقبل التقوية ويرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره هو ما استوفى هذه الشروط د دې مخکینی بیان او تقریر نو دا واضح شوه چې ضعیف چې کم تقویت قبلای او په مختلفو اسانید سره هغه د حسن لغیره مرتبه لرسي نو هغه هغه دی چې دا شرطونه پکې درې موجود وي ان يكون الضعف يسيرا غير شديد یو دا چې دا ضعف به يسير وي شدید بني ضعف يسير د چا حدیث کې راځي حدیث د مستور سیء الحفظ مختلط او مدلس او د منقطع پاغي کې دویم شرط دا دی ان يكون الضعف في الحفظ لا في العداله دا ضعف به په حفظ کې وي په عدالت کې بني کراوي چرته فاسق وي دارنګ کاذب وي نو بیا که د روایت په ډیرو اسانی دوم راغلی دا ورله فائدہ نه ور کوي حسن لپی نه رسی دریم شرط الله يخالف الراوي من هو اوثق منه راوی با د هغه چا مخالفت نه کړي چې د دنه په ثقوالي او حفظ کې هغه قوي وي اولیک مخالفت کړي نو روایت بیا شاذ ده شاذ د